نو هلته خو دا راغلي دا خو د لمانځه ټیم نه ده دا هلته خدای قایم یصلي نه نو اوس ګوره د دغه روایت تشریح عبدالسلام صاحب داسې ورته کوي عبدالله ابن سلام صاحب فقال عبدالله ابن سلام رضی الله عنه المنتظر للصلاة كأنه في الصلاة منتظر للصلاة دا داسې ده لکه دی په صلات کې فهذا تاویل بعید نو یقینا خبره دا ده چې دا تاویل بعید ده ځکه هلته صفا راغلي قائم یصلي لا يقبل مثله ادا سے تاویلات نه قبلول کیږي لولا ذهاب الصحابي الفقيل کچته د فقيه صحابي دې ته ذهاب نه وای کړای نو بل چانه به بیا دا تاویل مقبول کړای نو no. او ضابطه په قریب او بعید کی څه ده کوم تاویل ته به مونږ قریب وایو او کوم ته به مونږ بعید وایو وضابط البعید او ضابط دی بعید دادا انه ان عرض علی العقول السلیمه بدون القرینه تکچت په عقول سلیمه باندې هغه پیښ شي بغیر د قرینه او تجسم الجدل یا بغیر د تکلف کې هغه جدل نه او بحث مباحثه نه لم يحتمل نو آبه د دې تاویل احتمال نه لري نو دا تاویل تاویل بعیده وي او تاویل قریبه بدایي چې دغه څه چا ته پیش کړي خلقو ته نو فورا دو ذهن دا خبره چې کوي مني او دلایل ضرورت یې کې نه نو دا بیا تاویل تاویل قریبه تاسو تر یو ممکنو و اذا کان مخالفا لایماء ظاهر او مفهوم واضح او مورد نص لم يجوز اصلا اکا چرته د تعویل داسې و چې دا د مفهوم مخالف سره چا بالکل یو کوم ایماء ظاهر وی مفهوم مخالف ظاهره وی دی هغه مخالف وو یا دی مفهوم واضح سره مخالف وو یا مورد دی نص سره مخالف وو لم یجوز اصلا یا دا بالکل داسې تاویل جایز نه فمن القریب نو دی دی هغه تاویل قریب اقسام غنده تتشوی چه دا تاویل قریب دا دا تاویل قریب دا فمن القریب دی تاویل قریب ندا خبر دا قصر عام جرت العادة باستعمال بعض افراده فقط فی نظیر ذلک الحکم علی ذلک البعض یو عام دا نو اغا عام چی دا تا قصر دی اغا عام وکی پا بعض افرادو کی فقط خو دی دی نظیر دی دی حکم پا دارنگی علی ذلک البعض مقصد دا دی چی وی لکه مثال راغلی دی کنا چی تاسو مشرکین چه کو قتل کو نو دا یو عام ده اوس مثال په طور باندې ته دینا په تاویل قریبه سره او بس ته یو تاویل پکې کای چې دی کې با هغه نه قتل کای دا خزی او ماشومان او په دې کې مقصد دا چې یا مثال بډاګان با نه قتل کای نو په دې کې دی مخکې دی نظیر شته چې مثال هغه کې رادرمي حدیث کې چې ښځې او ماشومان باندې قتل کوي نو بوډاګان یا هغه چې کوم راهبین وي دي دو په جماعتونو کې ناست جنګ نه کوي نو هغه مقصد دا دی چې هغه نه کوي که نه جنګ نه کوي نو هغه علت په دې دو کې هم سره موجود ده نو دغسې عام که چېرته دی ته پکې ته تخصیص غوندې دغسې طریقې سره وکړي چې هغه بل نظیرې وي نو دا تاویل به بیا تاویل قریبه ګڼل کېږي یا یو عام وی یستعمل فی موضع چې په یو ځای کې استعمال شي جرت العادت بتسامح فيه چې عادت په هغه کې په تسامح باندې شوی جاری وي کل مدح و زم لکه مدح صورت واخلا زم صورت واخلا لکه اوس مثال په طور رادرمی چې چا مقصد دا چې روزدار ته افطار ورک نو دو مقصد دا چې هغه روزدار ورچو څه ثواب اوس اصل خو دا ده چې روزه دار ته هغه څه مقصد دا ده چې افطار ورکړی چې هغه پوره دی چې کې مور کې خو هسې تسامحا مونږ وایو چې که یوه کجوره یې ورکړه یا لږ غوندې څه یې ورکړو نو مقصد دا ده چې دا به د هغې په حکم کې ګاڼه شي نو دغسې قسم تاویل دا قریب وي وعامن يستعمل في موضع جرت العادة بالتسامح في كلمة وزع وعامن في قل شرعي وزعي لشرع وضع حکم بعد افادت اصل الحکم یا یو عام وی چا چلولای شوی وی لپاره د مشروعیت کې وضع دی یو حکم بعد افادت اصل الحکم لکه دغه مثال چې ما ته بیان کړ فیجعل فی قوت القضیه المهمله لکه دا اوس ته اوس رادرمي نو دا بیا وګرځاو چې په قوت کې قضیه مهمله کې بیا د قضیه مهمله په قوت کې شي چې مقصد دا چې یو جزئی قدر او تمندسي بس مقصد دا چې حکم لګول چې صحیح دي لکه ما سقطه السماء ففيه العشر رادومی چه یو واری اسمان سراب کئی بس بیا پی اغی کسی دا عشر دا اغی کسی دا عشر دا یا دی کول تو گورا چه لیس فی ما دون خمسة اوسق صدقه دارنگی ومنه تنزل كل واحد على صورت ان شهد المنات والمناسب وشجی او لدین تنزیل دی هر واحد دا علا صورت صدا صورت باندی خو په یو صورت باندې ان شهد المنات والمناسب که چېرته هغه منات یعنی هغه علت او هغه چې کوم مناسب شی ده هغه مقصد دا دی چې په هغې ګواهي ورکوي نو هلته هغه حکم ته جاري کولی شي وحملها علی الکراهیه و بیان الجواز فی الجمله ان امکنا دارنگی و حمل التشدید علی الزجر ان تقدم لجاج یعنی عناد حمل دی یو کی دی یو شی علی الکراهیه په کراهیت باندې اونا وحمل التشدید علی الزجر یا د تشدید زجر باندې حمل کی ان تقدم لجاج کچر تمخ کی عناد تیر شوی دی پر ټولو پر مثال نشتا دا اصل کی دی واقعی کی دی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی هغه یو صحابی انصاری خبر تشدا هغه ته پکې هغه ده اشاره ده چې داس چل وسه چې یو انصاری صحابي او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ سره نزاع سره په دې اوبو پڼه کولو باندې په پټیو کې نو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ پټای په مخ کې او ورستو نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله چې ته پټای شراب کې نو دې ته ور پرې دا نو دا حضور صلی الله علیه وسلم دا فیصله مثال په نرمی باندې بناوه حتیام او بیا هغه انصاری په دې باندې بیا خفه شو ورته ویل چې تا دا د حضور صلی الله علیه وسلم خپل و دا زبیر رضی الله چې تا دې هغه قرابت لحاظ وکړ نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا سخت حکم وته وکړ چې کوم اصل دې ځای کې حکم پکار و نو حضرت زبیر رضی الله عنه چې ته د پټه پانا کوا دوره پانا کوا کنه دوره پانا کوا چی چا ته ورسیږی چی دا چی کوم دیوالونه دی چی دیتا اوبه ورسیږی دیوالو سر ته پته دی یخته ورخلاص نو هغه بیا په تجدید باندې چې څه بنا دا حکم بیا حمل د تجدید په چا دلته اوس دا تجدید چې دا دا بنا ده په چا باندې په زجر باندې خدا پس چې ان تقدم لجاج کمخ کې نو حضور صلی الله علیه وسلم ته په دې باندې غوسه وراله نو اول ورته نرم حکم کاو حالانکه هغه کې د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ رعایت نه بلکې ایخ حق تلفی غوندې لږ وه پکې حضور صلی الله علیه وسلم بیا ویل چې یو بل سره صحابه کرام مقصد دا دی چې هغه به قرباني به سره هغه به برداشت کړي خو ده بیا چې مقصد دا هغه وکړه نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته هغه څه حکم وکړ سجي او هر چې دغسې اما قوله دې جواب به وروسته رادرومي چه دا تا به تاویل نه وائے چه عرب عرب عام ظاہر کلام کی دو دا کئی نو دیتا دو تاویل نه وائی نو دا کول چه حرمت علیکم المیتتو چه دا مردار تاسو باندې حرامه کړی شوی دا نو دې ته مونږ سر باسو ای اهلها ای ای اکلها یعنی اکل دی مردار په تاسو باندې چې دا حرام شوی دا ای نو څوک په وای چې خطا نسیان خو دی امت نه پورته نه دی ولی څونه مونږ خطا کیږو نسیان ای اسم ما وقع فیه هغه دونه پورته شوی ده ګناه به نه پکې وقول صلی الله علیه وسلم لا صلاة الا بالطهور لا نکاح الا بولی انما الاعمال بالنیات نو دې ټول فارتا تذکرات رباسو کنه ای لا يترتب على هذه الاشیاء آثارها التي جعلها الشارع لها چې هغه جملې معنی په صحیح کېږي لا دې ته تاویلات نه وایي داسې نه چې ته وایې چې دا مې تاویل په دې آیت کې وکړه چې ای عقلها یا ای نکاحهن نه نه دا تاویلات نه دا ظاهر دي په دې باندې هر سړی پوهېږي چې څوک درته ووایي چې او مکه دا شی تا پاره مضر ده زهر دي پکې دا تا پاره مضر ده نو دی مضر که خوراک مضر خوراک مضر هسې دې پروت نه څه فایده دا معاشرے کے عرف کے دا سے خلق دا تقدیرات رباسی ندی تچوک تاویل نه وایي دا ظاهر باندې حمل لأن العرب يستعملون كل لفظة منها في محل ځکه چې عرب استعمالی هر لفظ د دینه په هغه یو محل کې و یریدون ما يناسب ذلك المحل وتلك لغتهم التي لا يرون فيها صرفا عن الظاهر ادا لغت دوی اپدی کې دو داسې چیرې نه وایي چې دا فلانی صرف عن الظاهر کړی دا تاسو محشی چی کوم دی دا چاغه پلا کولی دا حاشیه ای الفعلان دا فعلان نه دا قولان دی کچیرته دا دوانه قولا دیوی مسئله متعلق و من باب الفتوا فی مسئلتین و یو مسئله کی مثال یو سړی تپوسو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو نامونه جواب ورک بل سړی ایغه مسئله کی تپوسو کو بل نامونه جواب ورلا ورک یا قضا فی واقعاتین کې نس کې خپل علت فارقا معلومېده چې هلته یخ سړي ته حضور صلی الله علیه وسلم ځکه داسې جواب ورکړ د مسئلې او بل ته هغه بل نامونه فتوا ورکړه نس نه معلومېدله خو بیا خو ټیک ته هغه علت فارقه به پکې بیان کړو چې هغه دا ده مثاله مثال دا ده سأله شاب عن القبلة للصائم فنهاه وشيخ فرخص له یو ځوان لک راغی حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې دی خدا حدیث مرفوع نه دا موقوف تا مرفوع کی جماع دا جماع نه لماسته دا خپل خزه سره یو ځوان الک راغی ورته ویل چې حضور په هغه کې خپل ښځې سره سړی څملاستلی شي په روزې کې حضور صلی الله علیه وسلم ورته نه یو بل راغی بوډا سړی و چې پړانو دالته مقصد دا چې خوند یې تېر و نو ورته ویلی چې ته خپلې ښځې سره سړی سملاستی شي په هغه کې روزې کې ورته ویلی چې او هغه ته یې رخصت ورکړ نو علت یې فارقه خپله معلومېږي چې خو هغه ځوان نه شي ټینګېدلی هغه نه به غوایمه جوړه شوي هغه بوډا له زړه نه دونه نه وي پوره خواسې به سره سټي دونه به ته کشمش کوې نورې غویمې نه ونه پوره کېږي نو علت یې فارقه شته ځکه هیڅ یو مسئلې متعلق یو ته یو جواب ورکړه بل ته بل جواب ورکړه دارنګي وان دل السياق في احدهما دون الاخر على وجود الحاجه یا مثال په تور باندې الکلا کم کړه هغه اواز کې دی وان ضل السياق في احدهما دون الاخر على وجود الحاجه او الحاح السائل او كونه اغمازا عن اكمال او ردا للمتعنت المتشدد على نفسه قضي بالعزيمة والرخص خجی اوس خبر دادا بیا سیاق ته به وګورو که چیرته سیاق په یوه کی دلالت کاو نه په بل کی په وجود دی حاجت چه هغه یوه کی دی حاجت په بنیاد باندی مثال په طور باندی حاجت په بنیاد باندی دا راغلی لکه مثال په طور مردار خوراک دا ناروا ده او بل ځای مقصد دا ده چه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه دی هلته مقصد دا ده چې دا ټیک تا نو هلته د حاجت په بنیاد باندې تاسو په دې پوه شئ یا الحاح د سائل لکه د حجامت هغه پیسو متعلق حضور صلی الله علیه وسلم نے محیثہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کاو بار بار نو دورتا منی ونا کولا خو بار بار کاو اخیر وتلی چې ځا اجه انصاری اجه اغا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قضی بالعظیمت والرخصت نو مقصد دا سے اغا کی کلا پا عظیمت فیصلہ و سی کلا پا رخصت بانی و ان کانا مخلصین لمبتلا اکا چرت دا سے ہو چی دا دو شئینا ہو خدا مخلصین و مبتلا دے پارا یو روایت یو روایت کی مثال یو شئر اغلائی چی دا کار بدا سے کو بل روایت کی بل شئر اغلائی لکه مثال یو روایت کې رادرمي چې حایزه چې ده حایزه مثال په طور آبا هر هغه ته اودس کوي بلکې دا رادرمي چې مقصد دا ده چې هغه دوه لمانځو پاره به چې وکړي غسل وکړي نو شاه صاحب وایي چې بس کوم یې وکړي که نه لصلاتین هغه غسل نو چې که هغه یې وکړه که هغه دواړه مقصد دا چې دي یا خصال د کفارې وګوره نو یو مبتلا سړی ده نو هغه دپاره مقصد دا چې که د اطعام د عشره مساکین وکړو احتمال د نسخ پکې و بیا ټیک ته یو به منسوخ شي یو حکم لکه هغه مثال درته پیش کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم یو ور مقصد دا دی چې دغه جنازې ته چې جنازه به راتله مثال خامخا به ورته پاڅېدلې بیا مقصد دا دی چې نه پاڅېده نو هغه مقصد دا چې خامخا پاڅېدل بیا دا چې منسوخ شو وعلى هذا الاصل يقضى في المستهاذه او په دې اصل باندې به فیصله کوله چې په مفتاح ځای کې افتاح کله دا فتوا ورکړي حضور صلی الله علیه وسلم تارتا بالغسل لكل صلاتین او تارتا کله دا فتوا ورکړي دا بالتحیز یا دارنګ مثال حایزه ده اوس آبا هغه چې کوم مستحاضه ده نو آبا د حیز ایام څنګه معلومه نو کله حضور صلی الله علیه وسلم دا فتوا ورکړی چې عادت ته دی ګوري میاشتې په اول سر کې دی عادت و نو بس دی نه خاصې وینې بهیږي نو میاشتې هغه اول سر چې راشي نو دی عادت و ورځې او بس په هغه باندې دی چې کوي قیاس کوي هرې اچھا بل ځای را درومي چې نه وینې رنګ ته دی ګوري که وینې رنګ کې توروالی زیات و بیا دې دا هغه حیض ګڼي او که مقصد دا دی چې توروالی پکې کم و عام هغه وه نو بیا دې دا چې ګڼي استحاضه ګڼي نو کله په هغه فتوا ورکړې کله په هغه فتوا ورکړې ده نو په دې کې هیڅ خبره مقصد نشته نو شاه صاحب وایي چې په کومې یوې باندې دی عمل وکړي دا مخلص ته لپاره د یوه مبتلا مبتلا دپاره دواړه مخلص ته هغه سره دی ځان خلاصولی شي هغه سره چې په کومې عمل وکړي وتارة بالتحيز أيام عادتها أو أيام ظهور الدم الشديد على قول إنه كان خيرها بين أمرين نو یو روایت کی رادرومی چه صدا فطرانه دی ورنه ورکی هر روزه په سر باندې بل روایت کی رادرومی چه اولی دی دل دنه روزه ونیسی دنه دی چکی روزه نو دا ګوره دی په ځنه مسلو کې د شاه صاحب خپل رائے دا دی ډیرو امامانو رائے دا نه ده نو شاه صاحب وایي چې په کوم یو باندې عمل کوي که اولی پیسې ورکوي که پیسو وسې نه مقصد دا دی چې روزې دې ورنه چې کې ونیسي هغه روزې به یې هغې کې خدای پاک چې کې پوره کړي دا د ځینې تفردات ایشه نو دی وای چې کوم یو باندې عمل وکړو ټیک خبره ده والشاک فی الصلاة یلغی شکه بها الامرین بتحری ثواب او اخت المتیقن چې کوم یو دی وکړو بس هغه شک چې ختم شو علا قول دارنګي یو وینځه ده دوه کسانو منځ کې شریکه ده ای انعام دی بچای اوس یو وای چې دا ما دا ابل وای چې دا چې دا ما دا نو اوس دې دوه طریقې دي یو طریقه کوراندازی راغلی دا او بل مقصد دا ده چې قیافه شناس په ترو بولی چې چا سره د رنگ او مشابهت او دا ګوتو نخي او وغیرہ دا کوم سره ډیر زیاتی مناسبت لري نو شاسې وایي چې خوښه ده که قیافه شناس تر بولی او که کوراندازی پکې چې کوم یو باندې بهر حال دغه امورو کې مقصد دا دی چی اغا اختلاف راغلی وی نو اغا مخلص مخلصین وی مبتلا دی پارا یا عاقبتین وی جانی دی پارا یا کفارتین وی نو چی بیا پا کم یو باندی عمل وکا کنا مقصد دا دی چی ٹک تا شا جی خدا گورا دی در آئی گانی دی پا دو مسائلو کی عام ائمہ و دار آئی ندا و ان ظہر دلیل النسخ حمل علیہ اکه دلیل دلیل د نسخ ظاهر شو چې دا یو اوس منسوخ تا نو به په نسخ باندې حمل کو ويعرف النسخ بنص النبي صلی الله علیه وسلم اوس کله د نسخ هغه نص د نبی علیہ السلام نخپل معلومیږي لکه مثال مخ کې حضور صلی الله علیه وسلم بت پرستی ته قریب دور و نو حضور صلی الله علیه وسلم دی قبرونو زیارت نه منې وکړه ځکه چې هغه خلکو ذهن کې هغه بت پرستی او بتانو ته دا قبرونه دغه ته سجدو دغه یو رواج هغه سلا جوړ و او اسلام د خلکو په ذهن کې پوخ شوی نه و نو حضور صلی الله علیه وسلم اول منع ونه وکړه بیا بیا ورته ویل چې اوس زیارتونه کو بلکې اوس زیارت مسنون طریقې سره چې کای بیا مستحب ده سړی خدای ور یاد سی او مرګ به دې چسی په زړه شي دې پاره بیا مستحب هم ده نو اوس هغه ولنی حکم چې ما کو هغه منسوخ شو او نسخ خپل له حدیث نه معلومیږي كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الان ما تاسو مخکې د زیارت د قبورو نه منې کولو اوس درته اجازه کوم چې کوو زیارت کوو وبمعرفة تاخر احدهما عن الاخر مع عدم امکان الجمع یا دا پته ای چې دا یو حدیث دا د بل نه چې دا مؤخر راغلی دا او دواړو منځ کې جمع ممکنه نه نو چې جمع ممکنه نه دی او دا پته لګیږي چې دا یو وروسته راغلی دا بل مخکینی دا نو دا وروستنی به مخکیني لپاره سی ناسخ شی لکه مثال هغه حضور صلی الله علیه وسلم یو وار اس نه غورځیدلی نو وجود یې سره دردونه کول نو ده لمونځ ورکاو صحابه کرام پسې ودرېدل ده ورته ویله کینو چې زه ناست نو تاسو په ناستې لمونځ پسې وکړو په ناستې یې پسې وکړو نو یو دا ده د حضور صلی الله علیه وسلم عمل چې ورته ویله کینو بل ځای بیا په مرض وفات صورت کې بیا حضور صلی الله علیه وسلم ناس او صحابه کرام په ولاړې مونځ پسې کاو نو یقینی خبره ده چی د مرض وفات صورت دا مؤخر ده دی غنا هغه هغه هغه چکم دی هغه عمل چدا منسوخ سو پر دوم عمل سرا او جمع خو ممکنه ده نه نو دا دوم با اولنی دی پارا چسی ناسخ شی از تاسو په دې مسئله پوه شو شجی و اذا شرع نه یی راغلی دو پدی پوهیږی او اختلفت الاحادیث یا احادیث کی اختلاف راغی وقضا الصحابی بکون احدهما ناسخا للاخر خو یو صحابی فیصله وکړه بیا پدی باندې چې دا فلانه حدیث هغه بل لره چې دا ناسخ تا فذلک ظاهر فی النسخ غیر قطعین وګوره دا داسې دی یو صحابی فیصله دا به مقصد دا چې ظاهر فی النسخ وی خو قطعی النسخ دا نه دا نه لازمی چی خامخا وس هغه چه دا منسوخ تا نه نور احادیث چان بین هغه به چه کای کای کله څه پته لګی دا د یو ذاتی اجتهاد وی چی یار هغه حکم به منسوخ شوی او دی فیصله وکی چی بس هغه مخکنی شای چه دا منسوخ تا نه دا ظاهر په نسخ کی دا خو قطعی نه دا وقول الفقهاء اکول دی فقهاء دی ایک شی چی دو اغا خپل مشایخ عمل نه خلاف یو شای من دی او بیا دو منسوخ حکم په ولګی شاه سے وی چه غیر مقنعین دا سړی تا اقناع نه ورکړي چې فقها مثال ته دی خپل فقها او هغه چکم دی فقها دی خپل ائمه خلاف عمل چکم دی دو عمل دی حدیث خلافی نو تزر دا حکم کې چلا منسوخ تا دا دو په عمل ځکه اند کړی چې دا چې دا منسوخ تا نه نه دا شاسې وی چې دا مقنع خبره نه ده اوس نسخه چا ته وتاي نسخه نسخه بظاهر خو دې ته وتاي چې یو حکم بدل شي حالانکه تبدیلی چیرته ده ما یبدل القول لدی ما یبدل القول لدی نو نسخه بظاهر دې ته وتاي چې یو حکم بدل شي شاسوی چې نه نه دا خو اسی یو ظاهری معنی ده دې نسخه چې یو حکم چسی بدل شي نسخ اصل کې دې ته نه وتاي چې يو حکم بدل شي بلکې نسخ مختلف صورتونه دي مختلف صورتونه دي لکه زید ته بیانو څه پنځه صورتونه دی بیانوي والنسخ فيما يبدونه تغير حكم بغيره نسخ په هغه ظاهر لحاظ سره چې خلق ته ګوري نو هغه دې ته وتاي چې تغير دی یو حکم راشي په بل سره چې یو حکم په بل سره تبدیلی راشي حالانکه خبره داسې نه ده وفي الحقیقت په حقیقت کې نسخ چوي انتهاء الحکم لانتهاء علته حکم منتهی سی دی وجد انتهاء دی علت دی وجنا علت انتهاء ته ورسیږي نو حکم منتهی سی مخکې د مکه مکرمه نه هجرت و لا هجرت بعد الفتح فتح نه بعد بس به هجرت څه منسوخ شو ولی ځکه چې هغه علت انتها ته ورسېده علت تی هجرت مخکې سو چې دو به دین کار ته کفارو نه پکې پرېښودل فساد و نو فتح نه بعد هغه فساد ختم شو نو هغه حکم منسوخ شو دا نه چې هغه حکم بدل شو دا ته بده پیژو دې ته بداسه نه وای نه نه انتهاء الحكم راغی لانتهاء علته ګڼ شي مثالونه دې پاره خاصی دیکھو ټوس خبره کوي او انتهاء کونه مزنتا للمقصد الاصلی یا مثال په تور باندې مخکې حکم راغی چې تاسو دا دبا مزفت نقیر حنتم دغه چې تاسو به نه استعمالو ولی ځکه چې په دې کې مزینه دې خبره و چې خلق په بیا شراب انعام د پدې جامع کې هغه کی لکه نصاری سره اول نه نصار پری دي نو هغه پوری چی ویني کنه د کی بیا خلی کی خارخ را درومي نو دی وجره چه کله بیا د شرابو حرمت د دو په اذهانو کی پخته شو نو هغه انتها د دې خبرې وسله چې دا شی اوس مزینه دی هغه مقصد اصلي لپاره نه ګرځي نو بیا ورته ویل چې بس ته څه کوو خوراک پکې کوو نو هغه حکم کې ځکه تبدیلي رااله چې هغه انتها دی هغه چې دا مزینه دی کوم شي پاره ګرځېدل دا شی نه نو هغه مزینه چې سلا ختمه شوه اوس نه ورپاره ګرځي او لحدوث مانع من العلیه یا مقصد دا چې یو مانع چې کوم دی علیت نه دی علیت نه یو مانع چې دا موجود سی یا او ظهور ترجیح حکم آخر علی نبی صلی الله علیه وسلم بالوحی الجلی یا یو اول یو حکم راغلی بیا په وحی جلی سره بل حکم رئیسی چی دغا راجح وز دغا حکم دا آغا بل حکم ترجیح ختم شوا نو تبدیلی نه هغه بل حکم ترجیح چسی ختم شي او بی اجتهاده یا حضور صلی الله علیه وسلم خپل یو ور اجتهاد کړی دی حکم او بیا مقصد دا چې بل وخت کې بیا دته بل شای ظاهر ترجیح کار شي پکې نو بیا بل حکم وکي وهذا اذا كان الاول اجتهادين خدا حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد سره دا اعلی چې مقصد دا چې اولنې حکم هم د اجتهادي وي ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم اجتهاد هغه شه قرآن آیت آ نسی منسوخ کولای قال الله تعالی نو دا سی تشریح بکای نو نسخ دی تو تای دا صورتونه دی نسخ دی دا نسخ چرا درمی اصل کی دی وجنا نو دا حقیقت تے نسخ شاہ سے بیان کر کنی قال اللہ تعالی فی حدیث المعراج ما یبدل القول لدیا اوس مسئلہ دادا چی دو حدیثو منځ کی تعارض راغی جمع نشو کولای چی په دواړو تطبیق سره وکړو لکه روایت تی هغه رفع دی یدین الی الاذنین منکبین دی کی مون جمع وکړه تعویل نشی کولای تعویل نشی کولای اوس پس بتل اچھا نسخه مون ته معلومه ندا چی کوم یو مخکې ده کوم یو وروسته ده نو تعارض متحقق شو اوس پس چل کو نه مونږ ته دا پته لګیږي چې کوم حدیث مخکې ده کوم وروسته ده نه دو مې کې تطبیق کولای شو جمع تطبیق ته وتای نه تعویل دی پار څه گنجائش وی اوس پس چل کو اوس خو تعارض متحقق شو نو شاه صاحب اوس هغه طریقې تر تخای و اذا لم يكن للجمع والتاويل مساغ ا چه کله نه وی د پاره د جمع او تاویل د پاره مساغ یعنی مجال ګنجایش ولم یعرف النسخ او نسخ هم مقصد دا ده چه معلومه نه وی تحقق التعارض نو تعارض متحقق شو اوس په حدیثینو کی مونږ څه چل کو اوس شاه سوی چه ته ګورو با فان ظهر ترجیح احدهما نو که د یو حدیث ترجیح په بل باندې ظاهره وه اما بمعنی فی السند یا دی معنی فی سند دی وجنه چیو سند دیر مضبوط و من کسرت الروات و فقه الراوی راویان پکی تکثیر و ډیرو راویانو هغه حدیث روایت کړی وو مختلفو طریقو سره او راویان فقیه هم وو وقوت الاتصال او متصل هم وو قوت اتصال و تراغلی و تصریح و تصریح صیغت الرفع او دی رفع صیغه تصریح پکې راغلی و چې دا چدا مرفوع ده عن النبي صلی الله علیه وسلم عن فلان عن فلان النبي صلی الله علیه وسلم بالکل مرفوع موقوف نه و چیرته وکون الراوی صاحب المعامله یا هغه راوی صاحب د معاملې او هغه معامله خپله دې صحابی سره شوې وه هغې متعلق د خبر را نقل کړې بأن یکون هو المستفتی دی پخپله مستفتی و او المخاطب یا دی پخپله دی هغې مخاطب و او المباشر یا دی په هغې موقع باندې موجود و نو یو داسې صحابی یوه خبر را نقل کول چې دی په هغې موقع موجودی او یو بل هغه خبر را نقل کول نو هغوالته خبرې ته به چی ترجیح یو داسې خبره چې ده سره هغه خبره متعلق ته فتوا ده پوښتنه کړې نو دی چر نقل کوي او یو بل سړي هسې اروېدلي دي نو دې کې به چې وي فرق وي ده ته د معاملې ښه پته لګېږي په دې سره به بیا یوه ته ترجیح ورکړو او بمانا فی المتن من التاکید والتصریح یا د یو حدیث په متن کې ډیر تاکید او تصریح موجود ده په بل کې دوره نه ده نو هغه یو ته به ترجیح ورکړو او بمانا فی الحکم وعلته من کونه مناسبا بالاحکام شریع یا په یو کې هغه دا سه معنی فی الحکم موجوده دا علت کی چه هغه مناسب دا احکامات شرعیه او په نظر چه تګوری نو دایوال حکم علت دیر مناسبت لري نو یغه تب مونږ ترجیح ورکو وکونها علت شدیدت المناسبه عرف تاثیرها یا یو چکم علت ربا صلی اغا شدیدت المناسبت تا او دی اغا تاثیر اغا معروف فی نو اغا تب ترجیح ورکه پابل او من خارج من کون متمسک اکثر اهل العلم اخذ بالراجح